بقری دوی مئیسا دا آیت نمبر ستن مینا شورو شوی و پدی کی دویم مضمون او دویمه داوا صداقت د رسول دا تر آیت نمبر 176 پورې چلی دا د نبی علیہ الصلات والسلام رسالت په دریو طریقو سره ثابتاو یو اثبات د رسالت چې نار سلنا کبل حق دویم شجر نسب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د پاره واقعا د ابراهیم علیہ السلام او دریم دفع د شبهاتو یو نه شبهات اعتراضات د مخالفین و منکرین و داغی جوابونه الله رب العزت کول یو شبهه په جبرئیل علی السلام یعنی په سند د قران یا تعبیر ته استاد د قران کې دی شي دویم په سليمان عليه السلام او دریم شوبه په ملائکو اوس د آیت نمبر 104 کې سلورم شوبه په لفظ دا رائنه باندې شبه په دې طریقه وا چې مونږه دا پیغمبر د صحیح الفاظو او د صحیح وظیفو نه منې کوي راینه خو یو صحیح لفظ دی مونږ یې وایو دی وی دینا منې شیدا مو وای دا غي جواب با حاصل دی چې دا لفظ یا خو مشتبه دی مهم شرک شرک بوئی تراځي او یاد به د به دین د سی الفاظ او وظایف نه د هغه الفاظ نه من کوم چې د شرک بوی راځي یا د به د به الفاظ راینا لفظ بدوی وی د نبی علیہ السلام مجلس تبرال يهود خودي چلباز خلق مقصد به خپل غلطو ظاهر به شکل او انداز بل ورک نبی علیہ السلام مجلس ته چبرالل بیان درس باو احکام بیانېدل سړی په درس کې په بیان کې پوي نشي نو استاد ته سړی وای کنه چې زموږ لحاظ وکا په مزه وایا پوي نو شو په دما نو دیو دا غي د پاره لفظ درائنه استعمالو دای دا پاره واضح لفظ انظر راو مونږ ته وګوره لیازمک دیو رائنه رائنه لفظ د رعایت نمو خیال ساتل زمو خیال وسات دا خو صحیح معنی دا الفاظ چې دوی وي د دوی د الفاظو د وجه نه په ماحول سره شو صحابه کرام او مؤمنان هم د الفاظ استعمال شروع دی په یو جبه کې د بلې جبه الفاظ استعمالي کی لکه عام طور زمون پښتو کې د اردو الفاظ استعمال شي عام طور ګینتی حساب وای پښتو الکا سعودي 10 20 سونو عمر ده 20 سال یا نن سبا خبرو کې عام طور د انګلیش لفظ استعمال شي د استعمالي نای راینوی نو صحابه کرامو او مؤمنانو بازو راینه استعمال شروع ای هو په دغه معنی وی چې زموږ رعایت او خیال وساته خود دنیا ته مقصد ورکه د به د به یا د شرک عام کولو ځکه چې په دې نورو مانو یا راینا دا رعونت نه رعونت بے وقوف توب ته وي راینا نوذ بالله زمون بے وقوفه دې د بیو یا دی لبه کسری لبه زور ورک یا به پکې پیدا کړ راینا اے زمون شپون کیا غړبا دا به د بیو ځکه چې انبیا نبی علی السلام وای دا سه پیغمبر نشته غړي ني سرولې نبی علی السلام غړي سرولې دا به د به د به بیزته پنیات دا خود به د به الفاظ یو معنی صحیح یا به د بی مقصد وا چې لفظ ویل کیږي خو زموږ په کې خپل مقصد واسو او یا دا وچه را دی الله توي عبره زبان کې را نگهمان ته ویل کېده د دیو جناغي با بادشاہ ته رعسیس وی رعسیس یعنی دا الله نائب نگهبان او بیا رورو بادشاہ ته به فاراع وی فاراع درانه فاراج بیا رسوت فرعون جوړ شو لکه فرعون د مصر د بادشاہانو لقبو په دې معنی چې نگهبان نو دا اوس مهم شرک لفظ مقصد په دې کې سو چې غیر ارادي طور غیر شعوري طور مسلمانانو کې د شرک الفاظ عام شي ای بزان پویم نه نه خو بدغه نیت نه وي د دې مقصد دا چې ځا داسې مهم الفاظ په دې کې عام شي دی بزان خبرم نه الله رب العزت دې نه منع وکړه لا تقولوا راعنا انده داسې الفاظ مو وای چې وای نو وقولوا انظرونا صفا الفاظ وای واضح مهم لفظ چې د شیر بوین دی راځي یا د به د به لفظ تاسو مو وای نو د دینه قران منع وکړ د دې په دغه شوبه وا او جواب حاصل داو چې د سینا غلطو الفاظونه منې کو اغه نه چې د شیر بو انتراضی د بے دبې بو انتراضی یا ایه الذین آمنو یا ایمان والو لا تقولوا راینا موای راینا لفظ د بيدبه او مشتبه مهم وقولو د دې په ځای وای انظرونا واضح لفظ چې مونږ ته وګوره واضح ولې نه وای چې هغه مهم وای مشتبه وای او واسمعو واوره یعنی اومنه د الله دا حکم آینده بداسنک او که څوک نه مني دا شرکی او بدعي الفاظ وای نو للکافرین د کافرانو د پار عذاب الیم عذاب د درناک چې کم خلق شرکی الفاظ وای یا د بدعي الفاظ وای دلبا سخت عذاب الله ورکی دې زنه مفسرینو یو قاعده راستي ده ادا ده هر غلفظ چای کې دوه احتمال شرکی خو بد نو داسې الفاظ پر خستل غواړي احکام القرآن کې جساس لیکلی وی وهذا يدل على ان كل لفظ يحتمل الخير والشر فغير جائز اطلاقه دا یو لفظ چې هغه د خیر شر دواړه احتمالي پکې خو بده معنی دواړه پکې ده لکه دلته د به د بهم ده او سیم ده یا شرکیم ده مهمه شرک ده او سیم ده نو فغیر جائز اطلاقه د داسې الفاظ اطلاق صحیح نه دغه رنګ ابن کثیر هم لیکلی تفسیر ابن کثیر والغرض ان الله تعالی نه المؤمنین ان مشابهت الكافرین قولا وفعلا اته بل رويست دا الله رب العزت مقصد چې وګوره د کافرو سره غیرو سره لفظا مشابهت منې دي نو فعلا خو په طریقې اولا اوس د دې دلان دی دا سډیر الفاظ چې شته ویل کیږي لکه مثلا سوک لفظ د بدوح استعمالی بدوح یا بدوح د تعویزګر وغیرہ تعویزونو کې لیکلی الکه بدوح څه شی دی دا د الله اسماو کې چرته شته نه خمانه صدا پته نه لګي نو دا واضح لفظ نه دی مشتبه لفظ مهم لفظ دا سه الفاظ نی ویل پکار لا تقولوا راعنا دارنګ درودونه بازی جوړ کړي هغه درودونه لکه دا درود تاج دی او دا درود لکی دی دی جوړ کړي دا ورستو جوړ شي رشید احمد غنگوهی رحم الله په فتاوی رشیدیه کې داغه نسوال شوه دی دلود تاج ویل څنګه دی او دا سلور سوا کال بعد د نبی علی السلام نه روستو دا جوړ کړي شوی روستو جوړ او د دې درود فضائل بیانول او خلکو ته ویل دا وی زهر ګړه کې زهر ورکول دي یعنی د درود په نوم شرک کې مبتلا کول ګړه کې زهر ځکه یې کې الفاظ دي دافع البلاء والوباء والقحط والالم نو نبی علیہ السلام ته د دې نسبت بلا مصیبت تکلیفونه دا لری کوي دا خدای الله کار او کدینه دا مطلب نه دی نو بیا دا د اسباب ولاندې وای مو بیا هم دا لفظ سره مهم دی دا سه الفاظو سره ضرورت چې سړی دا وای نو دا د راینه د لاندې راځي نو دا سه الفاظ چې هغه مهمي واضح ني نه راینه د لاندې دي د دې الفاظو نه منه دارنګ افعالو کې کوم افعال د کفارو سره مشابهت لري خو مشابهت پس کې داغي هغه مذهبي شعار دی په دې شرط مذهبي شعار یو خدا سي علاقائی او عرفي شی وي چې مذهب سره تعلق نه لري هغه مشابهت نه لکه مثلا کله کله بعضې لباس دی چا شعار نه دی دا یو قوم د یو خطه علاقې والا علاقې لباسي مثلا هندستان دی انډیا نو انډیا کې داغ خلکو لباس داره چاوی یو چي پاجامه د کپڑے نه داسې تنګ غوندي پرتوک جوړ کړي یا دلته زمونږ د پاکستان د خلکو کمیس پرتوګ واسکټ دا د دې ځای قومي لباس ته نو اوس کو دا سکه چولیو هندوا چولیو کو مسلمانه چولیو پینټ دی پینټ شرټ برتانیه کې التا هغه خلک دا د غوی د خطې لباس دی اوس که دغه پینټ مسلمان چي که کافر چي خو د مسلمان د پاره وبکه شد دا دلته داغي مذهبي لباس نه دی دا داغي د خطه دی موسم داسې دی حالات داسې دي چې هغه دقه لباس کېل د پاتې کېدی شي خو مسلمان د پاره بیا شرطونه دي چې هغه پینټ شرټ تنگنی چې ساخت پکې ښکاری نیم ننګانی کولوي داسې شرطونه نو بس الته کاچی نو الته په دغه نیت چې دا د دغه ځای لباس دی خو سلکه دلته چولې دی نو مطلب دا چې دا د انګريز نه متاثر دی داغه لباس خوخ دی دلته خو هغه د دې ماحول لباس نه دی کنه دی خو خپل لباس شته کنه نو بهر حال دا مې دې پورې وي اوس عرب دي دا خپل لباس دی چاوی غټ توپ غونډې چولی دارنګ افریقانیان دي دا یې لباس کومولي دا سبل څه شي الکه دا قبایلی خزه دا غګری غونته نه چي ای د خزو سړو دا غګری دي دي کنه غګر شانتی او رنگینه ګل ګلکاری پیشي وي سړی مچولی عالمی هغه مچولی عالم به مغلباسه چولی نو بس هغه د عرف سره تعلق لري وار حال خبره داوا چې فعل کې مغه فعل چې کوم فعل داوی شعار مذهبي نغه افعال نمن لا تقولوا راعنا البته اوس دا خبره چې خدا لفظ راعنا دلان دی راځي نه دا نه راځي بعض خلک دا وی دا خدا لفظ نه خدا لفظ مهم خو نه ده دا خدا الله ترجمه ده تعبیر ده په فارسی کې لکه څنګه چې گاډ انګلیش کې استعماليږي د الله لپاره خدا لفظ هم داسې ده دا دا الله ترجمه ده ما ته خو حواله نه ده معلومه خو نیلوی صاحب رحم الله و درس کې وی چې د الله معنا او د مالک معنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فارسی کې د خدا په لفظ سره کړو مانو سیر دې ډېر زمانو شو چې حواله ویلې و معنی را دا وکنه بغیر حواله خو بس داش هغه دا یو ماته د درس خبره یاد ځکه چې ابو هريره رضی الله عنه د بحرین گورنرو نو بحرین باندې د ایران اثر ده نو عربی سره فارسی هم الته ویلې کنه ابو هريره رضی الله عنه فارسی زده وا ویز د کړو یا سلمان فارسی رضی الله عنه هغه د ایران نه راغله سره عربي مرتله نو فارسی باندې پوي خو بهر حال دا لفظ وی استعمال کړي نو دې کې س مهم الفاظ نشتا معنا نشتا چې دیتا سړی دراینه دلاندې کی د به د به لفظ نه ده خبره بل ده خدا لفظ ویل نه بدعت ته نه دا مهم ده نه دا دراینه دلاندې ده البته مسله بل ده ابا شیخ کول شیخ کابل ګرام رحم الله او اصل خبره دا ده چې دا خدا دا د الله اسماو کې نه ده خبره صحیح شو په شپوس اسماء الحسنا وکنه دا خو ترجمه ده کنه نو لہذا د خدا لفظ ویل او دا د الله نه په تعبیر کول خو صحیح شوا خو لیکن ثواب په دې لفظ نه ملاويږي ثواب په کوم لفظ ملاوي الله باندې خبر اوس دا دا الله په لفظ به ثواب ملاوي نو دیو جن هغه به وی چې خه خبره ده دا سړی الله لفظ استعمال کی خو کو خدای او وینو دا نه بدعت ته ونه مهم ده ونه دراینه دلاندې ده هغه خپل به د احتیاط کو چې هغه به خدای په ځای الله وي مونږ متل کو کنه پښتانه وی هندوستړی او خدای ناراضه ابه وی هندوستړی او الله ناراضه او لکه هر لفظ الله وی او نور ودا وی چې لکه بدعت نه ده خو خبره زکه چې الله د اسماء او د الله نه ده نو کو سړی الله وی ثواب ډیر ده ثواب به ملو شي او کو خدای وی نو بدعت نه ده خو لیکن دا د چې اسماء نه نه ده د الله رب العزت او نه د مشرکانو نه سنه خو خیدا ایو نزل علیکم چې نازل کړي شي په تاسو باندې من خیرن سخیر وحی قران من ربکم د طرف درف تاسو نه یا من خیرن سوازح بیان او خبره من ربکم د طرف درف تاسو نه اي نه غواړي دم دغه شوبې سره تعلق دوی راینه وي د بيدبه او مشتبه الفاظ مؤمنانو کې نن استل غستل الله دا غینه منع وکړه دی په اعتراض وکړو سي الفاظو نه منې کوي الله وی دا د يهودو مشرکانو کار دی چې قران نازلېږي په دوی خنه لګي یا تاسو ته یو واضح خبر او بیان راشي دی په خپش ځکه د دې کار ودرېږي کنه د خو مقصد سو سازش چې غلطه خبرې نه نباسو الله حکم راولېګا مو آئے نو دی په دې خپش چې ور زموږ منسوبه څه شو ناکامش وی دی نه غواړي واضح بیان راشي قران راشي وګوره وی قران نزول دین خوخی مطلب دا دی چې دا دا يهودي مولا او د مشرک سړی طریقه رویه ده چې د قران په نزول او د قران په بیان سکی خپکی او الله والا یختص برحمتی خاص کوي په دې خپل مهربانه سره مې شا چاله رچ غواړي خپل مهرباني سره قران ورکی پیغمبر ته قران نازل یا د امت ته قران ورک یا رحمت نه مراد دینم کې دی شي رحمت نه مراد توحیدم کې دی شي رحمت نه مراد آداب خودلم کې دی شي ادب یو خو الله خاص کوي په دې خپل مهربانه د قران توحید او دین او په بیان د آداب من یشا چاله رچ غواړي او الله والا ذل فضل خاون او مالک د فضل عظیم د ډیر لوی زو په معنا د مالک ما ننسخ من آیت او ننسیانات بخیر منها و مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير دا پنځمه شبهه په نسخه باندې نسخه کېدا یو نسخه د یو شریعت په بل شریعت تا یو نسخه دی کلی نسخه ده تمام شریعت نسخه وشي یو نسخه دا و چې قران راتلو سره تورات انجیل مخکې کتابونه منسوخ شو د نبی علی السلام شریعت محمدی راتلو سره شریعت موسوی سوی منسوخ شو نو دا نسخه د شریعت په شریعت د کتاب په کتاب او دویم نسخه په شریعت کې دنه جزئی نسخه یو حکم یو آیت منسوخ شي قران کې دنه شریعت کې دنه نسخه چلی ده یو حکم آیات راغله ده په بل باندې منسوخ شو يهودو په دې اعتراض وکړ مړه دا څنګه دین دی او دا څنګه پیغمبر او قران دی نن یو وای سباله بل وای د قران او د احکام په نسخه اعتراض خود دی مقصد دانو مقصد اصل کې آغا خپل زو زور استلو ادا چې دوی په دې غوسو چې زمونږ د شریعت ولی منسوخ کا دا مطلب نو په نسخه اعتراض شروع او دی وی دا نسخه دا خدای الله د شان سره مناسب نه ده ولی الله نه پوهید یو حکم راولېګو به منسوخی نو ولی الله په مخکینی نه پوهیدس دا خدا سه شو نوذ بالله چې ولی په الله باندې نسیان هیر خطر عزیز نه نس خدا مطلب نه دی چې الله نه دی پوی نوذ بالله نه دا نسخ چې راځي د احکامو په احکامو دا زمون په اعتبار باندې د بندگانو د سہولت د پاره حکم راغې اول ابتدا کې آسان بیا ورستو ګران دغه د پاره نسخه او د دې مثال دا سی لکه ډاکټر طبيب لچې بیمار لاړ شي وګوري ناغه ورته دوي اولی کی علاج اولی کی پریز ورته مقرر کی وته میاش اوخره نو بیا راشه نو میاش پس بیا چک اپ کی د وی ول بدل کی اوس وته یو زدا خورا نو ولې د ډاکټر ته پته نه و ډاکټر ته اول نه پته تشخیصي کړي خدا د وی چې ورکه یا خود د وجود ته ګوري چې یکدم های ډوز تیزه دوي د نشي برداشت کول ناول ولا داسې لګه غونډې ورکی وجود برداشت کی عادت شینو بیا تیز ورکی یا کله داسې چې وجود کې وایرس دي جراثیم دي نو دل اول دوی سره هغه جراثیم مات کی مړ کی نه نه بعد بیا علاج شروع کی په دغه تدریج لګیا دی دقه سي الله رب العزت چې احکام منسوخ کین او غم زمو حالت ته ګوري چې اول انسان سخت احکام نشو برداشت کوي نه د پاره اسانو س احکام س خبره شروع خو یک د مغه نشوي منې کېده پای شریعت غلې پاتش نو چې څو پر شریعت غلې ده خو مطلب سری جایز دي کنه شرابو نو شرابو حکم لا د حرمت نو راغره نو چې لا شریعت حرام کړي نه ده خو مطلب ګنا نه ده کړ ولیک یکدم ویلې چې شراب بند نو خو نشه ده نشه دا سي زر نه پر خوستل کی نو په تدریج سره رو رو رو رو رو حکم چلی ده نو دقه حکمت پکې پیش نظری دا مطلب نه نوذ بالله چې الله نه دی پوي الله پوي دی خو یو حاذق طبيب ماهر ډاکټر د علاج طریقې کاروم دغه سي په تدریج باندې نو د نسخ هم دا ترتیب دا خو د نسخ عام عمومي خبره مونږ د دوی اعتراض هم په نسخ چې دا څنګه پیغمبر دې څنګه دین شریعت ته نن یو وی سباله بلا او دا ولی منسوخیږي نو دا غي جواب علم تعلم ان الله على كل شيء قدير علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض ولی الله بادشاہ دی او قادر دی بادشاہ خوخه چې کم قانون نافذ کوي او کم لري کوي هغه بادشاہ له اختیار دی کوي نو دنیا بادشاہ دا کوي نو د تمام کائناتو بادشاہ دا نشي کوله اتم دا اختیار چې خپل بندگانو لکم حکم را لیږي کم لري کوي کم د خلکو د پاره مناسب نو دا خې جواب ما ننسخ اغا چې مونږ منسوخ کوم من آیتن د سایتنا او نون سها یا هیر کو دیلرا یا بنسخ شو آیت منسوخ داغي په ځای بل راشي او یا ننسیا هیریدل بالکل باغا حکم آیت هیرش دا سکیږي لکه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا سورته اعلی متعلق وای دا سینور سورته چې دا سورته اعلی دا سمره چې د دې په ډبلو انور موږ نو سیر ده نو دا سبم کېده چې کله هیر شي خو بار صورت ک نسیان راشي یا نسخ راشي نو ناته به خیرن راتلکو په بهتر منها د دین او مثلها یا د دې پشان بل رولیو هغه حکم لري کو یا هیر کو دغه په ځای بل راشي بخیر منها نس مراد بخیر منها فائدمن دنیا کې فائدمن په دنیا کې فائدمن دا غین امخ کې حکومي خدا روستو داغه نه زیات فائدہ مني او مثلها یا داغه په مثل باندې اینا یا بهتر فائدہ منی یا داغه په مثل رولی ګورو ای په شانتی یا نعت بخیر منها راتلکو په بهتر منها د دینا په اجر او ثواب کې اجر ثواب دا مخکینی نه دی ډیر زیات او مثله یا د دې پشان آسان وی او د دې پشان د اجر والامی خو دا د چې حکمت دا دی چې د دې انسانانو د پاروس دا روستنه حکم فائدہ مند نو یا دغه نه بهتر په فائدہ کې یا په اجر کې یا دغه پشان آسان یا فائدہ کې یا په اجر کې الله بل وروړي دلته دا خو یو آسان ترجمه وا دغه دو درې ترجمې دي من آیت یو آیت او نن سها یا پریګ د دې لره په خپل حال نن سها پریګ په خپل حال منسوخه نکو دواړه کار کو که منسوخه وو کنه منسوخه او چې منسوخ شي نو ناته به خیر منها او مثلها اینا بهتر فائدہ من اجر ثواب کې دی په مثال راشي یا دویمه معنی ما ننسخ من آیتن هغه چې مونږ بدل کو یو آیت تلاوتن یا حکمن او نون سیا یا هیر کو هغه ستاسو د زړونو نه الته نون سیا سمانه وکړاول ها په خپل حال پر خوستل دلته وسشوا هیراول یې هیرو نو ناته به خیر منها او مثلها دای پشان یا د هغه نه بهتر راځي نسخ او ستویل کی نسخ څه شی نسخه په لغت کې روانولو ته وایي روانول محو کول لکه عرب وایي نسخت الريح الاثار هوا آثار د قدمونو هموار کړه میټاو سیرا کې سړې تلی قدم غستی څاروی تللی دی یا انسان تللی دی شګو کې خاورو کې هوا چې به طوفان راشي نو هغه خورې والوزي نو هغه نخې پټي کی دي ته وی نسخ یعنی مطلب روانول یا داسې وی نسخت الشمس الظل نور روخت سورې ختم سورې ختم کی لکه چې نور سور راخیږي سورې ختمي دا خو لغوي معنی او اوس دغه نسخه چې کوم اصطلاحي ده نه کوم دغه معنی پرته ده یو آیات په بل باندې لری کول منسوخ کول قران پاک کې دا نسخه یعنی د نسخه دا ماده دا درې سلور ضایع استعمال شوه یو دغه سي درې سلور معنی دي کله نسخ وی لیکل وتا نسخ لیکل لکه سورته جاسیه کې نسخ په معنا د لیکلو 29 آیات کې جاسی وګوره په معنا دا لیکلو د غلطه استعمال حوامیم جاسیه آیت نمبر قیامت کې به خبرې کوي خو انا كنا نستنسخ مونږه بلی کل کول ما کنتم تعملون چې دنیا کې تاسو سکول یا اوس لیکل کو دا غس چې تاسو یې کوي وګوره دلته نسخه په سمانه رااله لیکلو په معنا باندې دویم نسخ راځي په معنا د زائل کول او محو کول شی محو کول او زائل کول لری کول سورته حج 52 آیات محو کول او زائل زائل کول التوي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آیاته مشکلات د قران نه د آیات خدا دا شیطان سکی د پیغمبر د بیان مقابله کې د خلکو په زړونو کې شکوک شوبات چي د حق پرس مقابله کې د خلکو زړونو کې شکوک شوبات چي خو الله سکی بیا فینسخ الله ما یلقي الشیطان محو کی لری کوي الله هغه وسوسه چې کومه شیطان اچولي د خلکو زړونو کې نو دلته نسخه په معنا ده محو کولو لری کولو او دریم نسخه په معنا د تبديل بدلول بدلولو ته وای لکه دې ځای کې ما ننسخ من آیت بدل کو یا لکا سورت نحل کې وګوره اے تفسیر دے ا تفسیر دے نسخ خودل ته استعمال شو معنا تبديل خو به تفسیر شي آیت نمبر 101 نحل 100 آیت 101 آیات سورت نحل ایک سو ایک آیات کې په دغه معنا باندې استعمال شوی وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ دا تفسیر د دې نسخ د معنی بدلول نو دلته معنا شو مانن سخ من آیتن هغه چې مونږه بدل کو یو آیات په بل آیات یو آیات په بل بدل کو او سلورمه معنا نسخه نقل ته وای نقل نقل کول نقل کول یو شی بل ځای ته نقل کول لکه میراث کې مناسخه ده کنه مناسخه مناسخه ا مناسخه ادای چې ډېر مړی شوی دی پر لپسې او تقسیم د مال نه دی شوی ناغا بیا چې تقسیمیږي نو د مړی هغه مال رسل بل جمدی وارث ته په ترتیب سره لګیا دی منتقل کیږي او نقل کیږي نو منتقل کول او نقل کول نو دا مناسخه د میراث ورال ته سره مناسخه دا لفظ استعمال دی کنه مناسخه ته معنا سره مناسخه میراث منا انتقالی میراث دارنګ د دا اندوانو عقیده ده ایتم دغه لفظ استعمال لې تناسخ ارواح تناسخ د ارواح د هندوانو عقیده او دا روح چې کله د مړی نوځي کنه نو دنه قوت د خمړ شو خو د روح واپس دنیا ته راځي نو په بل شکل کې راشي د تاوی تناسخ د ارواح وای کدا سړی خو نو د د روح د خشي په شکل کې راشي دنه چرتا غوا میخه جوړ شي ګډه بیزتی جوړ شي خلکو د پاره مفید او کده بد سړیو نو دا روح بیا چرتا د سپی د مار لړم په شکل کې واپس راشي دته تناسخ د ارواح وي وي غلطه باطل عقیده خو بهر حال نسخ په معنا سره نقل دلته د نسخ نه مراد د نسخ نه مراد اوم دغه معنی دا چې تبدیلول یو آیات په بل بدلول دا خو لغوي اعتبار سره معنی وي اصطلاح کې نسخه ستوي نو دا یو ګران باز یا سلګه خلاصې وایو بس دا بس دلتم کافی شیو علوم القرآن کې مې د نسخه باز ته نو دا بم داغه پزیش دې کې اختلاف دی د نسخ په اصطلاحي تعریف کې د متأخرین او د متقدمین متقدمینو دا نسخه ډیره په وسی معنا سره غسته ده نو د وسی معنا غستو د وجنه او وی د قران آیاتونه ډیر زیات منسوخ ویل دي شمیرلی 500 پورې آیاتونه ای منسوخ دي او هغه وسی معنا سره او وی په وصف آیت کې مطلق تغییر د آیت په وصف کې چې مطلق تغییر راغی بس دا منسوخ څنګه وصف آیات کې مطلق تغییر وګوره یو حکم عام دی خو بل ځای کې خاص لفظ سر ذکر شي یو ځای کې مطلق دی بل ځای کې سره راغی مقید راغی دوی دیتم نسخوي او تاسو به د اصول کې ویلي کو نو اصول شاشینو انوار حسامی کې چوغورا دا مطلق د کتاب الله دی مطلق د کتاب الله دی کنه او دلته وسره دا قید تا کم ځای نه لګاو قیاس یا خبره واحد نه لګاو نو چې د قیاس خبره واحد نه تا دا قید ولګاو نو دا خو تاسو کړه ها مطلق د کتاب الله په قیاس یا خبره واحد سره مقید کول داسي نسخي وي نو ګوره دا د اصول فقه والا چې دا خبره کوي دا د متقدمینو په تعریف باندې د نسخ تعریف مطلق مقید کول عام خاص کول او دا نسخه نو یقینا نو چې دا سه آیاتونه قران کې وګوره نو بیا غن شو کنه کله قران کې راځي رقبه آزاد کې او کله وی رقبه مؤمنه او یلکه اوس سرسر راغې قید صفت راغې منسوخ دا ما سي مثال وی لکه دا سیم کلی نو په دې معنا باندې خطو ګورنو آیاتونه ډیر شو 500 ته ذکر رسیدلی خو متأخرینو او دا غینه لون تعبیر داسم کې دی شي یو حکم بدلول ولو بصفتنا ولو بصفتن بس صفت سره رد بدل سره بس دی هغه تنسخوي متأخرین تعریف چې ده اب یا په وسی معنی کې نه ده هغه محدود معنی کې استعمال شوی حکم مع تلاوت یا بدون د تلاوت خو بالکلیه رفع د حکم بالکلیه په دې تعریف سره اوس دا چې بیا یاتون را محدود شي صرف د بدلول به وصفن نه به صفتن نه نو دې سره بیا را محدود شو نو لمو تقریبا شل آیاتونه یاد کړ چې رفع د حکم بالکلیه شوی نه قران کې وی شل آیاتونه علامه سیوطی ذکر کړی دی په یو شعر کې اوي وي قد اکثر الناس في المنسوخ من عدد وادخلوا فيه آیات ليس تنحصر وی خلکو په نسخه کې شمیر ډیر زیات کړي دون آیاتونه شامل کړي چې وی په شمیر کې نه راځي 500 خو لیکن متأخرینو تعریف محدود بیان ک رفع حکم ته ویل کېده نو دې سره تعداد را محدود شلو تورس بیا د دې شلو بارکه شاه صاحب شاولی الله ما د سیدلی اغا فالفوز الکبیر کې د دې داسې تعبیرونه وکړل جوابونه چې داغه شلو نه تعداد 500 تر ورسه اچې د شلو کې غور فکر وکړو که چرته د آیت معنا د پځه دا واغستې شي نو په دغه معنا خو منسوخ خو په دې بل باندې سره غیر منسوخ پینځه آیاتونو ته راورس او بیا دا لیکلي دي چې باب د تعویل اوسم کولاو دی مطلب یعنی که دی پینځو کې مسو غور فکر وکي نو دا پینځه هم د نسخ نه بچ کې دی شي نو بیا رئیس المفسرین مولانا حسینی رحم الله د شاسه په دغه بنیاد باندې دا پینځه آیاتونه نسخه نه بچ او د دې جواب کې دی شي او جوابونه وکړه چې کم زې راځي مونږ بخایو دا دا دا دا د دې دا جواب په دې معنی منسوخ او په دې بل باندې غیر منسوخ ها دا خبره لکا دا څنګه مثلا یو حکم دی د فرضیت ا فرضیت منسوخ دی خو په استحباب باندې ته حمل کې نو نسخ نسخ شو بچ شو فرضیت منسوخ دی خو استحباب باقی دی یا فرضیت منسوخ دی وجوب خو اباحت برقرار دی نو دا تعویل پکې وش دا سی کلا نو بالکلیا بیخکنی د آیاتو نش شاه صاحب نظر دار اوی او دارنګ حضرت سي مولانا حسین رحم الله چې موجوده قران چې موږ سره کم پروت ده نسخه چې کم شوی دی شوی مخ کې چې سره د تلاوت منسوخ ده خو منسوخ ده خو د کمو منسوخ آیاتونو چې تلاوت برقرار ده قران کې شتا حکم صرف منسوخ ده نو داغه داسې جواب وکړي شي چې بالکلیه آیات منسوخ نشي محمل پاتې نشي آیت بیا اعتراض زده مستشرقین وغیرہ کړی چې دا څنګه د الله حکم دا څنګه د الله قانون کتاب چې قانون پکشته خو قابل عمل نه دی نو دوی دغه اعتراض نه بچ کې دی شي د دې په نيز باندې د حضرت سے پنځ موجوده قران ما بین الدفتین چې مونږ سره کم پروت دی کم چې منسوخ شوی تلی تلی دی دا موجوده اوس د الحمدلله والناس پوره پدې کې یو آیتم دا سه منسوخ نه دی چې بالکلیه منسوخ شي او هیڅ پهلوی د عمل نه پات نه نه سه پهلو پکشت که فرضیتی استحباب پاتې دی وجوب دی مثلا نه با حق پاتې دی اشته دی پاتې کله راشي موږ زینه خایو ان شاء الله دلته بیا وایو په حوالو سره به وایو بهرحال یا داسی وی چې تخفیف ته ویل کی یو حکم ګران دی ورستو ورپسې اسان حکم راغی نو دی مخکینو دا سکړی دی متقدمینو یا متأخرینو چې هغه دغه ته منسوخ ویل دی دغه حکم ګرانو دا بل راغی مخکې منسوخ دا څه شو مونږ وای نه دغه ته نسخه نه وای دې ته تخفیف وای نو څه جوابونه په دې کړي چې دا نسخ نه دا تخفیف دی او څه ادا ده چې فرضیت منسوخ او استحباب یا اباحت پات نو دا څه شته ده په دې باندې یو اعتراض راځي چې خا نو دا خود نسخ نه انکار شو نشو يهودو د نسخ نه انکار کوو نه نه نه هغه خو د شریعت په شریعت باندې نسخه نه منله یا دا اعتراض کو چې څنګه یو حکم شته هغه منسوخ شي دې نسبت الله ته وی خنره نائب بالکلیا د نسخ نه د سره د نسخ انکار دلته شاه صاحب یا حضرت صاحب د نسخ نه انکار خونه کوي الوه د نسخ نه بالکلیا انکار او چې کله دوی دا فرضیت منسوخ نه وي او دا معنی منسوخ او دا بلا برقراره نو چې وای دا معنی منسوخ نو نسخه معنی ګڼنه معنی ومنه لک خو آیات بخکنیو نشوا چې محمل شي ټول قران مخه ته قابل عمل پاتې هغه یو معنی منسوخ شو دا بل پاتې شو نو د اعتراض په نه راځي چې نسخ نه انکار کوي ولې نسخ نه مني نه دې منل یو معنی باندې ومنل فرضیت منسوخ ومنه استحباب پرې خو نو دغه آیات بالکلیه منسوخ نشو بیخکنیو نشوا اعتراضم ختم شو قران آیاتونه محملم پاتې نشو او نسخه هم منل شو نو دا بهتر شو دا غنه چې بالکلیه سړی نسخه ومني په یو آیات کې څنګه او بل دار چې دا د خپل تحقیق نه دی بلکې مخکې شاه صاحب بنیاد خیر او غدا ویلیو چې پینځه پرې خپل به وی چې باب د تعویل په دې کې سره کولاو دی سو پیدا شي دی جواب کولی شي مولانا حسین رحم الله دا غي جوابونه وکړ او د تخفیف خبره ما وکړ چې کله حکم ګرانی خرستو بیا آسان راشي تخفیف پیدا شي دا قران کې دوا آیاتونه الته تخفیف ده نسخه نه نو متقدمین او متأخرین دواړو دقه تخفیفم په معنا د ساغسته نسخه غسته نو دوا آیاتونه خدای شو یو د سورته انفال آیات ته 65 66 اول اول حکم سو یو پلسه بجنګيږي خو بیا رسول الان خفف الله وګوره لفظ سے استعمال شوه الان خفف تخفیف بس اوس یو په دوش خدا مطلب نه چې د لسو حکم منسوخ تخفیف راغې مطلب کې او سړی داسې بهادر دی چې او په لس جنگي کې نو سم جنگي دی شي منسوخ خو نه دی حکم منسوخ والو چې یو په لس جنگي دل څه شوی منه شوی منه نه دی تخفیف دی دا غلسم برقرار شو چې چا کې وشته طاقت دا مطلب دویم مجادله 12 13 آیات دا حکم چې د پیغمبر مجلس ترازه نو ان تقدم بین یده کوم صدقه پیغمبر ترازه نو صدقه پیش کی نو دا حکم لازمی حکم خلکو تګران شو صحابه او ته چار وخت صدقه پیش کول پیغمبر مجلس ته مقصد پکې منافقان روکاولو پیغمبر نه بیجا ته پوسونه کول چې دوی تنگول نه کوي نو ګران شوا نو الله رب العزت داغه بیا تخفیف راولېږه د چا وس نشته خیر اوس که د چا وس شتا وس د چاو او بین نه رسول راضی او صدقه ورکی نو حکم منسوخ دی نه دی تخفیف راغی چا وس نشته نه دی کې چې چا وسته کې دا تخفیف دا نسخنی نو دا دعا یا اتونو کې تخفیف دی هغه دام په نسخه کې شمیرلې دي او د دین علاوه نور آیاتونو کې هغه دی چې په یو معنا باندې منسوخ شي او په بل باندې برقرار پاتې شي د آیاتونو په اعتبار د سوراتونو په اعتبار باندې قران کې سو سوراتونه څنګه سو قسمه سوراتونه دي د ناسخ منسوخ په اعتبار قران کې البرهان کې علامه زرکشي لیکلي چې د قران سوراتونه د ناسخ منسوخ په اعتبار تقریبا سلور دي تفصیل بیا الته دی الته ګوره دا خو ټول ورځ په دې لګیو خلنډه دا او ای س سورتونه د قران دا ناسخ منسوخ په اعتبار یو کې سمغ د لیس فیها ناسخ ولا منسوخ نه پکې ناسخ شته نه پکې منسوخ شته هغه تقریبا وای 43 سورتونه دي ابي لیکلي دي ښا شوقي د چا ګورل دویم قسم فیها ناسخ ولیس فیها منسوخ ناسخ ده خو منسوخ پکې نشي شپږ صورتونه او دریم کې سب فیها منسوخ ولیس فیها ناسخ ناسخ پکې نشته منسوخ پکې شته 40 آیت او سلورم فيها ناسخ ومنسوخ جميعا ناسخ منسوخ دواړ پکې دا 31 دي خدا په کوم اعتبار سره مونږ وې دا چې هغه نسخه کما منل شوی دا د متقدمینو یا متأخرینو هغه ترتیب سره بهرحال دا د نسخ سره مختصر بیان ده دوی په نسخ اعتراض کړو الله وی منسوخ کم یا هیر کم یا پریګدم دا نه بهتر په اجر ثواب کې یا دغه په مثل په عمل کولو کې آسان راولېګم پاتې شي اعتراض نو جواب علم تعالی من الله علی کل شیء قدیر الله قادر دی کړه او دارنګ مل علم تعالی آیت نه پويږي چې ان الله بشک الله له ملک غلر له ملک السماوات والارض باچې د اسمانونو او زمکو دا باچې اختیار مني کله یو حکم بدلی نافذ کوي ترمیم پکې کوي نو دا کولی شي د دنیا د بچیانو کاری نو الله هم کلی شي چې کائنات بادشاہ وما لكم من دون الله نبی تاسو را پاره د الله نه سیوا مم ولین نسوک بچ کون کې ولا نصير او نسوک امدادي نو بهرحال خلاف مکوي ورنه بیا د الله نه تاسو بچ کول نشي دا پنځمه شوبه جواب په نسخ باندې ام تريدون ان تسلو رسولکم زجرون ور کوي اول زجر به اعتراض للرسول دا ظالمان په پیغمبر وی اعتراض به ادب دي پیغمبر باندې اعتراضونه او د دې زنه س آداب هم خي چې د دې آداب خیال ساته ام تريدون تاسو اراده لرئ غواړئ ان تسلو رسولکم چې سوال او تپوسو کې د پیغمبر نه کما سویل موسی لکه څنګه چې تپوسو او سوال شوه د موسی علی السلام نه من قبل پخوا موسی علی السلام نه تپوس شوه تاسو هم تپوس را دلاره نو ولې تپوس منه دیس تپوس هم نه نه خودلته مراد د سوال نه سره اعتراض اوس صحیح شو مانم ام تريدون تاسو غواړی ان تسلو رسولکم چې اعتراض وکې بیجا سوال اعتراض په پیغمبر باندې لکه څنګه چې اعتراض شوه په موسی عليه السلام من قبل پخوا دقه سي اعتراضونو اراده مده ځکه يهودو دا مزاجو د روشو چې هغوی په پیغمبر باندې اعتراض کاو بقره 55 کې تیر شو 55 آیت په پیغمبر باندې اعتراض کړو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتا او یا سورته احزاب کې برایش 59 او 69 آیات ال ترایش چې موسی عليه السلام بارکه وي د مونږ سره په شریکا ځکنه لامبي چې د په وجود باندې چې دینو برګې مرز ځکه د کمیس نو باسي یا د باندې اودره بیماری ده ځکه مون سره ده نلام بي نو دقه سي اعتراضونه غواړي چې په دې پیغمبر مو کې و من يتبدل الكفر چا چې خوخ کفر یعنی کار د کفر اعتراض په پیغمبر و من يتبدل الكفر چا چې واغس خوخه کفر یعنی کار د کفر شبهات کوي اعتراضونه کوي بل ایمان د ایمان د ایمان په بدله کې د کفر کار واغس فقد یقینا زل گمراه شو سوا سبیل د سمیلارینا دا خو د گمراه کار دی چې په پیغمبر اعتراض په دین اعتراض کی ود کثیر من اهل الكتاب دویم زجر علی الحسد دا حسدګر دي د حسد په مرز باندې اخته دي ود کثیر من اهل الكتاب خوخی ډیر د اهل کتابونو لو يردونکم چې واړی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو تاسو نه کفارن کافران تاسو کافران کی د صد وجه وی حسدن من عند انفسهم د حسد د وجه د حسد د تاسو سره چې ولی دی له قران راځي ولی دوی تا هغه کار اواله شو هغه مقام چې کم زمونږو دی خلری کړی شو کنه دای په زید او مترا وسه شنو دی سره حسد شروع من بعد ایمانکم کفارا ایمان نه مراد توحید دی رسالت دی دا دارنګ او سنگم کافر کوي کافر کوي په دې کنه کفارا پس سره په شرک سره په سحر سره مخکې تیر شو دارنګ په بيدبه سره په غلطو الفاظو سره په نسخ باندې په اعتراض سره تاسو غواړي چې کفارا کافرم او دا نظریاتی جنگ هم شو نظریاتی جنگ دی کنه لو يردونکم بن بعد ایمانکم کفارا ساسو خلاف نظریاتی جنگ چلی ایمان اسلام نه مړی شکو شوبات چی او دا ولی کای نه پویږي وی حسدن د وجه دا حسد نه من عند انفسهم چې د دې په دې خبيث نفسونو کې پروت دا د دوی د نفس وی تقاضا ده کنه نفس خبيث ته نو د خبيث نفس نه دغه سي حسدونو داسې خبري روزي من بعد ما پساغنه تبين لهم الحق چې واضح شوی ښکارا شوی دوی ته حق خپويږي مليان ولیکن دی داسې کوي حسد څه ته ویل کی حسد تمنا د زوال د نعمت د غیر ته ویل کی تمنا د نعمت د زوال یا د زوال د نعمت د غیر بل باندې الله سه انعام کړی دی دی وی چې دا نعمت ته واغستې شي دې ته وی حسد تمنا دا زوال د نعمت د غیر دا حسدی یو غبطی غبطه پس خیدلو ته وای یو خشه چا سره ولید او دی وی الله دا سه مال امر کې نو ټیک دا سه ماته ملوي شي دا غبطه دا, دا جایز ده او حدیث کې بیا راتلا ک غبطه کویم نو په دوو شینو کې خ غبطه را ارشي کې کېدای شي چې جایز خدا دوو کې ډیره خدا یو علم ورکړې ده بیانې یې دویم مال ورکړې ده لګي دا دو شي نه ډېر خغب ته شي نه دي او نور غبطار جایز کې جایز وي حسد خو حسدګر دا کوي چې دنه دی واغستې شي او مال دی راکړې شي او غبطه کې دانی چې دنه دا د نصیب شي خدا سره الله مال امر کی ناجایز وغبطه او امام رازی لیکلی دی چې د حسد اسباب سی دا حسدګر حسد کوي ولې وې د دې اسبابو کې یو وجہ دشمنی د یو بل سره دشمنی د نو ځکه وسره حسد یا تعزز ده ځان په اوچته عزت من غني دا دی ولې زه عزت منم د دې وجې عزت منش بل استخدام من الغیری د بل نه خدمت غستل غواړي دی ولی چې د لاندې شي چې زما خدمتګار شي غلام شي بل عجب او تکبر په دې کې تکبوري د ځان ته ځان وای نو بل سره حسد یا دا خوف د فوت المقاصد د وجه د دمخه ته سم مقاصدي نو دی وای چې الکه دا بل مخ کې شونه زماغه مقصد کې رکاوټ رانیش دی وجنم کلی او کلا دای چې مشری او مرتبه زما مشری خراب شو د مشری ولی شو د ولی مشر شو او کلا شح النفس وی شح النفس د نفس د د کې بخل راغلی کنجوسی څنګه چې سړی کې د مال بخولی کنه مال نه لګی نو کله د کې د نفس بخول امرایش د نفس بخیل کېدل دادی چې د کې داسې کنجوسی پیدا شي چې د بل لولې ورکړي کیږي د لنی بسره به د زمای نو دا تقریبا او اسباب غلی کړي حسد د دې اسباب کې د یو سبب نه پیدا کیږي خدا حاسد سره دونه نه پوهه دی چې گویا کې ده د الله په تقدیر راضی نه ده او د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي دا خو الله غلا دا سی ورک او تعالی دا سی ورک او بل دا چې دا حاسد دغه محسود نه په دې حسد سره کمول نشي بلکې ځان لا سه لګیا دي تکلیف ور کوي ځان له سکتري کار مرس کنه ځان له کار کتري ولې داسې شو ولې اخوا شو ولې د خوا شو داسې ځان له ټینشن اله سن نقصان نشي رس نو حسد من نار يهودم سکولی نشو د پیغمبر خو لیکن دا دا حسد کو فاف وصفو حتا یاتی الله به امره دا تعلیم د اخلاق کله چې داسې وخت چې حسد ظاهر شي او ښکار شي تبسکه نو د حسد وخت کې کارونه پیچ اصلاحی خبری دی اصلاحی پروګرام فافو عفو کې وسپو مخته واړوي حتا تر دې پورې یادي الله چې راتلو کې الله به امري په خپل حکم ان الله بشک الله لا کل شین قدیر پاره او شی باندې قدرت والا دی قادر سو کوئی دا داغه وخت آیت ته چې کله لا جهاد نو فرض شوه نای که مقابلم کوي حسدم کوي نو تسکوا فافو معافي ورته کوي وسپو مخته اړوي تر سو پورې چې د جهاد حکم نه راغله حتا یاتی الله به امره نو دا د جهاد په آیات بیا څه شو منسوخ داسې وای خو مونږ یو معنا کو پاغه معنا سره د نسخ نه بچ شو بس مو وایو چې دا دراصل معنا دا ده فافو عفو ویل کیږي دراصل کې مټاول او تولری کول ته نفافو روانه کې د زړونو د دوی مینا لری کې د دی هغه مینا د زړونو نه اوس پورې د وسر مینا وخسړې د مولوی صاحب د بزرګ دی کله حسد شروع کړو فافو د زړونو د دی د مینا ختمه کی زړه مینه مو سر نه سات او وصفه مخ ته واړوي سمانا دې مجلس ته نور مو ورځي یو معنا یا وصفه مخ ته واړوي څه مطلب وصفه مخ ته واړوي یعنی بایکاټ وسره وکړه حتا تر دې بریاتی الله چې راتلو کې الله به امري په خپل فیصله یو فیصله بوای فیصله سره کې دي شهادت و تعالی کی او ان الله بشک الله علی کل شین قدیر پار شي قدرت والا ده بل امر مسله واقیم الصلاه پابندی کوي د مانځه او یا دا دا چې دا عفو چې دا دا دو صورت لري کنه یو عفو دا فی حق الله تعالی او دویم عفو دا فی حق النفس نو د الله په حق کې خو وسره جهادي خود خپل حق کې وسره وا فافو معافي کا دا خبري د الله حق پیمال کیږي من را منکم منکرن فلیغیرو بیده چې کله ید وی او که ید نو نو په به لسانی نو عفا بنی او یو ذات ته تته کنزل وکړل ستای ذاتی نقصان کو نو بدله اغستل جایز دی برست راشي اخو جزاء د مثل په مثل دا خو لیکن اعلی اخلاق سری فافو ذاتی خبره معاف کوا دای وسکه ذاتی خبره معاف کای نو دا ذات متعلق افعل فعفو او وصفه حتا یاتی الله و امره ان الله علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة پابندی کوي د مانزه ولی سخت حالاتو کې مون سره الله سره تعلق قائمي د مونږ په پابند واتو زکات ورکوي زکات مال ورکول سره د زړه مینه د مال نه ختمي وما تقدمو او هغه چې تاسو وړاندې لګیا لې انفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیرن سخیر نیکی عمل نو تجدوه بمومه داغه اجر عند الله یا الله سره ادا یعنی تقدم د عمل خیر څه مطلب داسې حالاتو کې نیک عملونه کوي چې الله ته نږدې شي او د نیک عمل بدلی به ملاویږي اجر او ثواب ان الله بشک الله بما پاغه سبانه تعملون چې تاسو کوي بصیرین لیدون کړي وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دریم زجر په باطل داوا دوی داوا سوا جنت زمون ټیکه ده جنت ته مونږو نو الله رب العزت دا غیرت د دې باطلې داوي وقالو او وی دوی لن يدخل الجنه هرگز و داخل نشي جنت ته الا من کان هودن او نصارا مگر هغه څوک چې يهودي وي عیسائی دی خو بل زرا جګړې دي رستور روان دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء یو بلتا ليس سوي چې ليست اليهود على شيء پیس نه دي دیني دین نه لري نو دلته څنګه وای چې په هدایت یا يهودي یا نصاري نو یا خدا دا دته وای متحده محاز کنا متحده محاز د مسلمان د پاره بیا یو دی نه مطلب مقابله مسلمان سره دا کنه اگر چې خپل کې روان دي خو تا ته بیا یو دی بیا وی نه بس مونږ يهودي شایان سي یو تاسو غلطي او یاد دا چې دا به هر فریق ځان ځان لوي قران اختصار اصل دا سره لوستنی دي اسې لوستنی کوي پویږي پینو اسې وای به سوچ لګیا دی بے دلیل لګیا دی امانی بے دلیل خبره تم وای تلک امانی دا د دوی بے دلیل خبرې دي یا دا سی وای پښتو کې دی تعبیر وکړه تلک امانی هم دا د دوی اسې لا پېشاپی دي اسې لا پېشاپی ولي نور د دې حقیقت نشته قل او کوی چې شتنو قل ورته پیغمبر هاتو برهانکم پیش کې خپل دلیل من کوندون صادقین کرشتنی چې جنت صرف ستاسو ده څه دلیل دی الله دردا څه د دې څه ټیکټ درکړي بلا دوی ولن يدخل جنت الله من کان هودن او نصارا بل څوک باندې داخليږي بلا ول نه داخليږي دا دای دا قول رد قانون وره بل بم جنت ته جنت ته بسوک زی بلا دا سینه دا تاسو بل بنی زی زیبا خو قانون دا چې من اسلمه چا چې کې خوجو خپل غاړه خپل غاړه کې خل الله خاص الله تا مخ الله ته کې خو منه غاړه کې خو تابعداریو وهو محسنون په داسې حال کې چې ده معاهد یا متبع د سنتو نو په لو د پار اجر او اجر د د اند ربي پنه زرب د ولا خوف نه لیم نبی رب دی باندې دنیا کې ولا هم یحسنون او نو بدوی غمجنی اخرت کې دلته اسلمه وجه لله نه ظاهری اسلام ده احکام بجا راوړل منځ روزه حج زکات او محسن په معنا د معاهد شو نو عمل کوي او عقیده د توحید دویمه معنا اسلم وجه لله دا اسلم وجه لله نه مراد اخلاص او توحید ده اخلاص وهو محسن دا اتباع سنت شو اخلاص او توحید پکشته او سره متبع د سنتم ځکه ابن کثیر محسن معنا کړی دا متبع للسنه متبع د سنت یې تفصیل کړی د ابن کثیر او ای متبع هو محسن ای متبع فيه الرسول چې په دې عمل او د اسلام کې صوابی موافقا للشریعه د شریعت مطابق صواب د شریعت مطابق دو شرط شو یو کې شرط دا دی چې توحید اخلاص یو دویم د شرع مطابقي اوس فمتا کان خالصا ولم یکن صوابا ولم يتقبل اخلاص پکشتا خو صواب اتباع شریعت پکې نشته نو دام نه قبلي سړی خو مخلص ته په اخلاص لګیا دی یو عمل کوي خو لیکن په طریقه د بدعت کوي نو بس لاړ راغی نه قبلي نو دا یو ضروری دی وجه نبی علی السلام هم فرمایلو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ليس عليه امرنا سنت مطابق ني نو محسن متبع د سنت تم وي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دا زجر على تکذیب حق دا د حق تکذیب کوي د سلورم زجر ش دا پنځه زجرونه دي مسلسل د حق تکذیب کوي او وسره مؤمنانو ته تسلیم ده وګوره ستاسو خو خلاف دي خو خپلو کې کور کې جوړنی نه خپلو کې مروان او د دوی دا قباحت بیانې چې دی تکذیب د حق يهود ووي عيسایان او عيسایان يهود دین دین نه ده وقالت اليهود و يهوديان ليست النصارى ندي عيسایان علا شین په اس دین اس دین باندې دي اس دین منسه شین یا تمدو علیه فی الدین دین دین نه ده غلط دین باندې روان اعتماد والا نه ده وقالت النصارى او وی نصارى عیسایان لست اليهودو ندی يهود لا شین په اس با اعتماد دین حالانکه وهم یتلون کتاب دا دواړه ډلې کتاب لولي او هر یو کتاب د بل کتاب تصدیق کوي نو کتاب لولي او کتاب مصدق د یو بل خو لیکن دوی لګیا دی یوم کافر کوي یو بلم کافر کوي لیس علی شی څه مطلب دیني دین نه خو کافر دی گمراه دی کړه ابن تیمیه رحم الله لیکلی چې د دوی اختلاف سو فرعي اختلاف ا فرعي اختلاف باندې یو بل کافر کاو دي ته وی تکذیب حق دا د يهودو رويش دقه د يهودو رويش نن زمونږ د د امت باطل پرستو مشورو پوری اختلاف باندې سړی چرته رسي اسلام نه بار کوي او هغه پوری مسائل منبر محراب او سټیج تر اوستل عوام ته نقصان یې وک میډیا ته راوېست نو شرمولې شروع کړو نو خلکو په عالم او په دین باندې اعتماد پورتش فریمه سلا فروعی مسله هغه د کفر او د اسلام نه دی جنگ نمون خلکو سره جنگ جوړ کفر او اسلام او په فری مسلو کې یو بل بسی مونږ نه کیږي پتوې ورکاوه دا یقینا انتها پسندی ده ها ستا کوم مسلک ده خپل مسلک باندې به کلکې د خپل مسلک به دلیلم وې د خپل مسلک اولویت مم ثابت ہے ځکه چې دا جګړه ده سره فری مسائلو کې دا اولا او غیر اولا کین اکثر جګړه دا ده خو هغه د اولا او غیر اولا هغه جګړې د دې د کفر او د اسلام جګړه مسلې نوعیت ته قتل غواړي دا شی دین خرابای نو دا خبره نه نور خپل مسلک یو دی حق او باطل ای کې فرق دی یو خو توحید دی بل ته شرک دی دا فری مسله نه دا اصلي مسله یو طرف ته سنت دی بل ته بدعت دی دا اصلي مسله دا فرعي نه ده خدا دا چې مثلا د امام شافعي او د امام حنیفه او د امام احمد او د امام مالک دا کوم اختلافات او جګړې دي نو دا فرعي دا داسې اسمان ته رسول یا علمی مسلې دی باز علمی مسله ده هغه علمی مسله داسې علمی ده چې پای کې د یو عالم خپل تحقیق او د بل پکې خپل تحقیق دی ناغه د تحقیق مسله ستوته فرقه واریت ته فرقه به جوړې شوې او اغه نه د کفر اسلام مسلې جوړې ابا و خایو چې کمی دي خو چې وخت راشي خدا خو صرف دا خو ده چې د دوی دا یو بل تلیست اليهود علی شی ولیست النصارى علی شی دا وی فری مسلو کې اختو کذالک هم دارنګ قال الذين ويا كسان لا يعلمون چې نه پويږي مثل قولهم پشان د وینا د دوی د دوی د وینا په شان د اوسنیم داسې وای یا امخکینی یادای دا موجوده يهود نصارا یو بل په پری مسلو د دین نو باسی نو کذالک هم دارن قال الذين ویلی وا کسانو لا علمون چې نه پویدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی امخکینو مخالفینو د انبیاله مسالم د حق تکذیب کړو ایم دقسه دا وه چي انبياء عليهم السلام مخالفت کو او انبياء عليهم السلام ته وی چي دی په اس دین باندې نه دي دا غلط دي گمراه دي خو فالله والا يحكمو فیصله بو کی عملا بینهم د دی منس کی عمل قیامت پر ورځ قیامت فيما پاس کې قانون فی اختلافون چې دی پای کې اختلاف کاو دنیا کې حل نکړه خو الله وی ذا اخرت شتل ته ولا حل کړم ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه وصافی خرابها دا پینزم زجر پینزم زجر ده علا منع من التوحید والمساجد خو سره د تسلی دای ته تسلیم ور کوي او ور سره دا د زجر ور کوي په منع من التوحید والمساجد دا ظالمان خلق دا الله د توحید نه او د جمعات نه منی کوي جماعت کې د الله توحید د الله کتاب بیانېږي دا و پکې نه وي نو من اسلمو سوق د غړ ظالم ممن دا غچانا الله مونږ ته پوس کوي دا وګوره کنه وي پتا سو دې انصاف دنه بغړ ظالم بلی ومن ازلمو او سوق د غړ ظالم ممن دا غچانا منا چې منه کې خلق مساجد الله د الله د جمعهتونو نه ايوس کرفي اسمه چې یاد کړي شي په دې کې د الله نوم د الله نوم چې دی هغه پکې بندي امنه کوي دا بناله وصافي خرابها او چې د الله نومې په جمعات کې بنک نو دا خو در اصل وصافي خرابها کوشش کوي په خرابوالي د جمعاتونو کې په دې خو جمعاتونه برباديږي خرابي دا الله نوم نه سمراد دی یو سکر فی اسمه دا الله نوم ذکر پکې بندي ذکر خو پکې شروع دی او پکې حلقې کوي هغه هم څوک نه بندي خکار دی وای حلقې پکې کوي ذکر نه دو مطلب دي مفسرین ویلي یو ذکر نه مراد توحید دی توحید توحید مراد دا معنا شیخ زاده کړی دا شیخ زاده پیژنه ها نه پیژن بیزاوی باندې حاشیه شیخ زاده بیزاوی حاشیه ده امانا کوي منا مساجد الله یا یذکر فی اسمه ای التوحید توحید منی کې اسم نه مراد توحید دا الله اسم یعنی دا الله توحید یعنی توحیده الله توحید منی کوي په جمعات کې توحید بیان د خلق نه پری دی حق پرس دای او دویمه معنا اسم د الله کتاب قران ته وایي قران لکه سورته نور 36 آیات کې التا هم داسې د اسم ذکر الله رب العزت کړي سوره نور وګوره سوره نور 36 آیات د مساجد تذکرہ د التم فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فی اسمو یسبح له فیها بالغدو والآصال دغلتا د دې سورته نور د دې آیات دلان دی د ابو طلحه قول دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او دا معنا کړی دا غرائب القرآن چې اسم نه مراد د الله کتاب دی نو ظالم سوګ دی منا مساجد الله منی کوي خلق د جمعاتونو د الله نه یوس کرفی اسمه چې بیان کړي شي په دې کې د الله کتاب یاد کړي شي په دې کې د الله توحید دې د دغه نه منې کول نو خدا خو در اصل وصافي خرابه ها دا خو دې جمعات برباد ک جمعات خو دې د پاره دی چې د الله کتاب او توحید دې په کتاب بن کنو جمعات خراب شي ځکه ابن کثیر وای لیس العمارتو بالبنا انما العمارتو بذکر الله تعمیر د جمعات د عبادت نه وی ظاهری بلکې به ذکر الله چې د الله عبادت او دین پکې کیږي نو جمعات آباد او تفسیر روح المانی والا لیکي وای دین مراد سوق دی وای دا آیات عام ده عام ده وظاهر الایا العموم دا آیات ظاهر دا ده چې دا آیات عام ده فی کل مانین و فی کل مسجد هر هغه سړی چې منې کول کوي د قران توحید و فی کل مسجد هر جمعات چې پای کې دا منې کی وای هر جمعات او هر منې کون کې ته مراد ده هر ځای کو په هر ملک و خصوص سبب لا یمنعه اگر چې تب په یو خاص واقع کې نازل شوی خو لیکن خصوصي سبب سره نقصان نه رسي د منې کول نه کوي یعنی د عموم نه مننه نه کوي هر معنی او هر مسجد او دغه رنګ تفسیر ماوردی والا هغه وی وی انه عام فی کل مشرک یمنع من کل مسجد انه عام فی کل مشرک دا آیت عام دی دا هر مشرک باره کې دی ولې د معنا وکړه کنه اسمو سو توحید وکنه نو مشرک چې توحید خلاف دی توحید نه منې کول او دارنګ یمنو من کل مسجدن هر جمعات عام جماعت کې د توحید نه منی کول منی کول کوي نو هر مشرک او هر جماعت به مراد چې دا وساتی خرابه ها جماعت تبا کول او خرابول قران بن کی درس به پکې نه کوي ولی دینوی شر جوړي قران سوي وساتی خرابه ها شر نه جوړي د شر خو تا جوړ کو جماعت ته برباد قران د پاره توحید بن کی وی توحید بنوي نو وصافی خرابه دغه سه بدعت هم ده ها بدعت هم د جمعات خرابی ده چې مسجد کې بدعت کی دا خرابی ده جمعات په دې بربادیږي په بدعاتو سره ځکه جمعات د الله د عبادت د پاره د مصطفی په طریقه او چې د مصطفی طریقه پکې نشته ده نو د عبادت الله ته قبول نه دی وختي مونږ نو د ابن کثیر حواله چې د عمل د قبلې دوه د پاره دوه شرط وو یو به خالص للی دویم به ثوابي د شریعت مطابق اوس که په اخلاص او ثواب نو د سنت مطابق نو بدعت کو نومم وی لم یتقبل قبلی گی نه نه قبلی نو دیو جن بدعات هم د دینه مراد ضیاء نور کې شیخ القران رحم الله 74 صفه باندې زوړ ایډیشن کې پای کې دا ابو ادریس خولانی قول را نقل کړي ابو ادریس خولانی بزرگ دی او وی احب الی من بدعه ليس فيها مغير دا ما ته دا بدعت نه خره چې په جمعات کې کی کیږي او څوک هغه بدعت روکاوي نه ولی وجه دا ده چې جمعات که اور لګي دوران شو خلک به بیا جوړ کی خو که په جماعت کې بدعت شروع شو دا غي من کوون کې نو نو دا دا غدا اور سوځیدون ډیر خطرناک دي سنت په ځای بدعت زیونیو بدعات پکې کی نا وې دام د جماعت روانه دي نو یو بل روایت کې داسې الفاظ لئن ارا فی المسجد نارا لا استطيع ان اطفئها احب الی من ارا من ان ارا فیه البدع وای که جمعات کې اور لګیدلی او زما وسنی چې هغه اور ملکم نو وی دغه تکلیف ما ته خوخ دی د دې تکلیف نه چې بدعت پکې وینم او وسمنی چې بدعت سکم منه کم رکوک نو بدعت سره هم جماعت خراب شي نو اهل بدعت او جماعتونه په بدعتو خراب کړي دي وسافي خرابه سنت بریخي او بدعت په جماعتونو کې کوي دا اسم تبذیل لکنه نو دا دا چې د اسم تبذیل په اعتبار د خپل خپل نوع دی کنه بس کیسه ختمه کی دې شي چاره لګي چې د تیاب دی کنه همې غفو لګو چې تاسو خان دی ویښ شه دا خوب درغلې دی که څنګه چې ها بهرحال نو د دې قباحت بیانې دوی لدا سينو پکار پکار دا و چې جمعه تراته په اجازه راته نه په اجازه راغې نه کنه د دونه تکبر کې راغې چې د حق پرس د لاس نه قران علی نه به وي توحید بیانون کې ته وي توحید ونه بیان پکار دا و چې اجازه سره راغلې د په تکبر راځي او جمعه تا په اجازه سره راتګي ولی د سلف مبارک راضی چې داسې سلف مو چې کله به اغوی اذان اورید نو اذان اوریدو سره به داغوی رنگ متغیر شي چا به ته دا ولې په اذان باندې ستا رنگ متغیر کی وای ځکه الله خپل دربار تر وغستو لکه د بادشاہ دربار ته چې رعیت ورزینو سونه یې ری په او د جج عدالت ته چې سړی مجرم او ملزم پیش کیږي نو سونه د بو یری نو په کار خدا ده چې خائفین په یری جمعه تلاش دی په دونه تکبر راځي چې دوی خلق منی کوي جمعه نه د عبادت او توحید او قران نه دا به پکې وینوي نو جمعه کې قران او توحید خیر موایا او د سیاست خبره به کې خیر ده سیاست خبرې به کوي کم سیاست شرعي نه یادوم دا د دوی د جمهوریت کنه دا پکې کوي وټونه راکې او غل ورکې او د لمور کوي خیر او قران خیر نه او دارنګ پکې دې چاندې شکرانه غونډيږي خیر ده نات شریف دې پکې وای چې شرکی الفاظي پکې پکې وای هو قران نه توحید نه الا خائب او د خپل مشرانو بړای به پکې بیانې نه وای چې دا نظمونه او ناتونه وای او جلسو کې په جمعات کې اخته نه خپل مشرانو بړای وای کنه نه بړای خیر د خدای الله توحید بنوي قران بنوي لهم فی الدنیا یا خدا د خبر او خبر او یا په معنا د طلب کا کنه ما کان لهم ندی پکار دوی لره چې نه نوځي مگر پیرا پیرا نه نوځي په تکبر من نوځي لهم دی د پاره په دنیا دنیا کې خزون رسوایی دا رسوایی ذلیل او خوار وي بدعتي وي ذلیل خوار او یا که اهل کتاب شو نو دنیا کې با خزیون رسوایی دی چې دی په ټولو مر ټیکس ورکای چې اسلامی ریاست دی اعلان دی با اهل کتاب سي ټیکس ورکای کنه دا ذلت ولهم دی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب نظیم عذاب دې ډیر لوی ولله المشرق دام چې ده داغه من ازلمو سره متعلق ده او تسلی ده بیا معاهد حق پرست ولله المشرق الله د پاره مشرق هم دی او المغرب او مغرب هم مشرق مغرب ذکر دی مراد ته دا نور ازاد وسره قیاس شي دا د قران قاعده چې یو ذکر کیا بل ور سره قیاس کی د اختصار د وجه ته خپل معلومی دا الله د پار مشرق او مغرب طرفونه دي ټول اطراف فینما تولو بس کوم طرف تب چلاړ شه پس ما وجه الله نو دغلت ده ذات د الله د الله ذات دغلت شته امداد ور سره کوي مطلب دا کدلته جمعات کې بن کړي بل ځای ته لاړې نو التم الله شته کنه الله به سره ته تعاون کی امداد به سره وکي وجه الله د الله وجه معنا وجه شد الله د شان مناسبي خو موږ دلته وجه په معنا د سوکړه ذات وکم او نور وجه د الله نه انکار نشتا ابن تیمیه رحم الله دلتا د وجه نه معنا قبله کړي دا قبله پاینما تولو فسم وجه الله چرتم چلاړ شي آلته د الله قبله دا مونږ خورځه کیږي کنه دلته بند کړي نه بل ځای ته چلاړ شي آلته سوکا د الله قبله شته الله طرف ته مخ کوا یو ځای کې بند کړي بل ځای او دا دم کنوی ملک خدا تنگنیس او پای غدا لنګ نیس نو الله بد الله زه در کوي ان الله بشک الله واسعون فراخ علیم علم والا ده علم فراخ ده او علیم پوی ده خلق پیجنی چې اهل سوق دي امداد بکای وقالو اتخذ الله ولدا سبحانا دا شپږم شوبه جواب په اتخاذ الولد دوی نیکانو بزرګانو ته د الله نائبان وي قران په دې رد وک نو اعتراض دا په پیغمبر چې وګوره دا د الله نازولی او نیازبینان نه مني الله پر رد وک چې زما نازولی نیازبینان نشت وقالو دی وی اتخذ الله نیولې ده الله ولدن ولد نائب سبحانه پنځه جوابونه کوي دوی ولد نیولې ده نو ولد مونږ په معنا ده نائب کو چې دا الله ولد ده معنا ده الله نائب د الله ولد چې د الله زوی دی په دې معنی باندې عیسایت هم د الله ولادت په دغه معنی نه مانی اوس به جاهل منی داسې خو اصل عیسایت هم د دین دی ولی دا به تاسو یې ذکرې چې یو ولادت ته پیدا کیدل دي چې ته تولید الولد وای تولیدی او یو اتخاذی په زیواله نیولی قران چې کله ذکر کوي کنه او د دوی رد کوي نو د اتخاذ الولد څه مطلب د دې عقیده دا نه ونوذ بالله چې الله بچي زیګولې دی راولې دی نه نه چرته څوک کوي څه مطلب اتخذ الله ولدا الله دې پنایبه او دې په ها نیاز بن توب نیولې ده دا د الله نائب او نازولې ده صبرخه یې سه ولا ور کړی دا د مشکین او عقیده او غسم ده نو الله رب العزت اصل کې په دې باندې رد کوي لکه دا معنا سورته یوسف 21 کې سوره قصص 9 کې التوا رابش دغه چې یوسف علی السلام کلا عزیز مصر د مصر په بازار کې واغش نو خزه ته سی ویلو اکرمی مسواه عسا ايان فانا او نتخذه ولدا د د خیال ساته دا سړی داسې اصیل سړی ښکاري پته لګي د سړی کنه د اوچت خاندان را تخکاری اصیل سړی ښکاری یا و اون له فائدہ راکی او زویم اسی نشتا او نتخذه ولدا څه مطلب زوی راوړل پیدا کول نه ځکه اتخاذ لفظ دی نو دلته وی وقالو دوی اتخذ الله ولدا نیولې ده الله نائب نائب معنی ځکه مونږ کو سبحانه پینځه جوابونه یو پاک دی الله د نائب نه الله نائبانو ضرورت نشتا ولی نشتا وجدادا دا زوی کېدل نائب کېدل دا نه خدای عجز ده انسان ته د زی ضرورتي بوډا کیږي بیماری پی راځي نو چې کله دی بوډا شو یا بیمار شو نو د د د ارس نیابت به بیا سو کوي زوی کوي او الله رب العزت د دینه پاک دی هغه باندې عجز راځي نه بیماری راځي نه فنا راځي نه مرګ راځي نه ته د نائب څه ضرورت سبحانه بل له بلکې الله لرا جواب بلک په اختیار د الله کې هغه سری چې بر اسمانونو کې اولاندې زمکو کې دي اخو مختار کله ارس اختیار لاس کې بل چاله اختیار نه تقسیم کړي او درم کل له قانتون دا ټول الله ته تابعدار دي دا ته چې مال سوک ولد ګرځي الله وی دا خو زما غلامان دي دا مې غلام دی دا مې عبد ده خو نائب او نازول او ولد مې نه ده او سلورم بدیع السماوات والارض بے مثل پیدا کون کې د اسمانونو او زمکو ده بغیر نقشې ارسه پیدا کړي نائب ولد چاله پکاري چې هغه ته کارونه ګرانی نو چې ګرانی نو اغلا بیا نائب مشاور پکاري چې مشوره مشوره کی نه صاحب دا سه نه دا سه او الله خو چې کار کوي نو بغیر نقشه کوي به مثال کوي او بغیر نقشه به مثل کار کوونکی لبیا د نائب او د ولز ضرورت ني بدی السماوات او پینزم و اذا قضا امرا کله چې الله اراده وکړي د یو کار نو فینما بشک یقول وی له دې کار ته کن شن فیکون شي امر تکوینی مراد اخو په کن سره کار کوي دون جل کار کوي نو چې په کن کار کیږي کن نو ولته څه ضرورت دا کارونه خدا کن دي ولد هغه چاته ضرورت چې هغه کارونه وته مشکل شي کې دې نشي نو یاله کنایب او مرګره پکار نو کن فیکون کار کوي دلته بدیع السماوات بے مثل بدیع او د دینه بدعت هم ده بدعت تم بدعت زکه ویل کیږي چې دا مثل نه لري کنه په شرع کې مثل نه لري نو ځکه هغه بے مثل ده ناشنا ده نه وی ده نه وی په دین کې نه وی کار او بدعت هر نوی ته نه وی اصطلاح کې شرعي کې شرع لغت کې خو بدعت نوې کار ته وایي خو لیکن په شرع کې بدعت هر هغه نوی کار ته ویل کیږي چې په دین کې نوې جوړ کړي شي قران سنت خیر القرون کې داغه سره ثبوت نه او د ثواب پنیت کیږي دا قیدونه دي د بدعت په دې تعریف کې مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام کې او داسې نور علماء لیکلي یو بدای چې دا کار با نوي دویم بدای چې دین کې به دن خاص کر عبادت دریم دا چې دا با دا ثواب پنیت بل بدای چې د دې ثبوت با قران سنت خیر القرون کې نه نو بزغه به بدعتي دیو جن ابن کثیر لیکلی دی د بدعت متعلق او ای ول بدعت علی قسمین بدعت په دوه قسمه ده یو لغوی دی او بل سره اصطلاحي دا تقسیم دی ښا دا تقسیم نشته چې بدعت حسنه او سیئه ده نه لغوي بدعت او اصطلاحي بدعت ابن کثیر وای وای البدعت علی قسمین تارتن تکونو بدعتن شرعیه کله کله دا بدعت شرعی وی وی که قولی علی السلام لکه نبی علی السلام چې ویلی دي دا بدعت شرعیه دی چې فإن کل محدثه بدعه وکل بدعه زلاله نو دا بدعت شرعی دی نو دا بدعت بدترین دی منه دی او بل سره وتارتن تکونو بدعتن لغویه کله کله لغوی بدعت شرعی نه دی خو د بدعت اطلاق په لغوي اعتبار سره شوی دی وی که قول امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب د عمر ابن الخطاب نه چې کوم نقل دی د سباره کې ان جمعه ایاهم علی صلات التراویح چې امت په صلات التراویح باندې راجمه ک نبی علیہ السلام دریش پیروته دی او بیا د دې اهتمام نه دی کړی عمر جلان هي اهتمام وکړو قاری مقرر کو نور په جمع کوي اهتمام سره به کوي نو چې دا کار یو کو او وس تمرهم او دی په په اهتمام سره روان کړل نو بیا سروازه باد روت چې وې قتل یو امام پسې ټول امت شاته مجنوي کې تراو کې ولاړو مخکې خدا سينو انفرادي وکړه ځان ځان له دوه کسا یو ځای بل ځای ځان لا لګیو الته علت وجوا چې فرض نشي نبی علیہ السلام ځکه نور ونوت دلته علت ختم شو او احکام بنا پسی حکم چی کنا دا معلول به علتینی التا نبی علی السلام ترک د دې علت د وجې کړو چې صحیح فرض نشي هغه علت ختم شو چې ختم شو نو عمر رضی الله عنه راځي جمع کوي ولی اوس فرض کېدو خطر نشتا د فرض کېدو مسله نشتا او نور پیغمبر کړی دی ثواب ډیر دی نو اهتمام پکار دی کنه سنت ته مستحب ده نو هغه دغه وخت کې سویلیو چې ورپسې روت سروځه بعد او وې کتل امت یو امام پسې ولاړ دی نو وی وی چې نعمت البدعه هذه ها نعمت البدعه هذه دلته بدعت نه مراد لغوي دی دا مې یو نوې کارو کو کم نوې کار چې په اهتمام سره مې په امت تراوی شروع کړي نو دا لغوي اعتبار سره وای ولی شرعي بدعت خو منه ده دیو جن شیخ القران رحم الله سمانا کوي او دلته بدعت په معنا د سره اظهار ده چې دا مې یو نوې اظهار وکړ د څه د یو سنت چې د یو علت د وجه نه پاتې شوی چې فرض نشي نو هغه بس امت د پیغمبر په وخت کې پرې خو اوس پاتې او پاتې نو ما اظهار وکړ چې لکه اوس د پرې خوستو نه ده اوس اهتمام سره کوي نو دا مې اظهار وکړ نو اوس دغل تاغه بدعت کې استعمال هم نه کم بدعت شرعي نه ده لغوي ده دغه تقسیم صحیح ده چې بدعت تقسیم شي پس لغوي او اصطلاحي اعتبار سره پاتې شودا چې شرعي کې دن نبي اسی شي حسن او حسن او سیئه دا تقسیم درست نه دی دا بدعتيان ځان ته د بدعت لار کولاوي نو بدعت وکوي نه کنه دا بکې بدعت حسنه ده د دې خیال لا ده چې بدعت حسنه دی ته وایي چې د نیکه په نوم نو دا حسنه ده او د بده په نوم بدعتي شیخ عبد السلام صاحب ابراهيم الله بوي دې په خوا د بدعتانو چې بدعت نو بیان کړي مونږ طالبانو او د مولیانو نه بچا تاسو کې چې چټټکه به بدعت راغې دا بدعت څه ته وي دا دکړې باجی چې غږی دکړې باجو ته وسوي بدعت ولې دی په نسبت بدعت سو صحیح او کا دکړې باجو ته دی بدعت وي ښا نه حالو الکه دا بدعت ني اسه شه ده فسق ګناه ده حرام ګناه جدا شي بدعت جدا شي بدعت خو ویل کیږي دته چې هغه روستو پیدا شوی وي دیو جنا دا وې د مشکات په اشیاء باندې نو مشکات اشیاء باندې موږ د پاره دلیل نه دی چې د مشکات عائشی باندې دی چې سره بدعت حسنه سیئه ده هغه چې چا کړی دی په دې باندې اعتصام والا رد کړی دی او حقیقت دا ده کم مولوی سیبم چې د بدعت حسنه سیئه تقسیم کوي دا غریب اصل بدعت پیژني زمون شيوخ ولې پیژند د دې سرواسته وا علماو کې چې د کوم علماو په معاشره کې د بدعت درس سره تعلق او واسطه ده او هغه کتاب لیکل دی نه د دې شي تردید کړي لکه اعتصام د شاطبی ځکه هغه داسې ماحول کې دی چې بدعت کیږي د بدعت سره مقابله کړي دا نه په پوي زمون شيوخ بدعت سره مقابله کړي و په بدعت پویدل نو چې کوم سړی د دې میدان تعلق نه لري نه به خامخه تقسیمای نو دا تقسیم نه دی صحیح او راشه اوس وایم تاسو وخت نه مخ کی چیټ راولې پرې د مهنه زه خبره ده دا چې راشه اوس ګوره حواله ده ته ویم یوا رشید احمد گنگوہی رحم الله فتاوی رشیدیه کې غالبا 102 صفحه کې لیکي وی بدعت کوئی حسنہ نہیں بدعت کوئی حسنہ نہیں او زه دیوبند علما رشید احمد غنگویم په پوی وله د ایم مقابله چا سره د بدعت او اهل بدعت سره ده ابي پوی نه وای بدعت کوئی حسنه نه اور جس کو بدعت حسنه کہتے وہ سنت ہی ہے پنه شوه بدعت کې حسنه ني بدعت سیئه ده او چې کم ته وی حسنه وی هغه دا سنتي سنت حسنه ده بدعت خو نه ده او کزه لغوی اعتبار سره ورته بدعت ویل مشي شوم ده نو دا سره سیئه نه ده حسنه ده لکه عمر زلان هو چې نعمت البدعت هذه دوی او یوما سنتي حسنه خو نبی علی السلام د دې یاره نه پرې خره چې فرض نشو ناغه اظهار کو او اهتمام د امت په شوروش نام سنت خو لیکن سیئ حسنه پکې نشته په بدعات کې دغه رنګ مکتوبات کې مجدد الفسانی هغه لیکلی دی چې این فقیر در هیچ بدعته ازی بدعتها حسن و نورانیت مشاهده نمی کند این فقیر و ایز فقیر در هیچ بدعته په هیڅ بدعت کې درئی بدعت ها په دې تمام بدعاتو کې په هیڅ بدعت کې حسن و نورانیت چې په دې کې د حسن راشي حسن دي شي دي په دې کې نورانیتی وی مشاهده نه مې کونه ده زه خود دې مشاهده نه کوم ما ته خو بکې نه ښکاري چې بدعت یو هغه کې نورانیت او حسن پیدا شي بدعت کې نورانیت نه کې تاریکی وي سنت نه خلاف او بیا وای وجز ظلمت و کدورت وجز ظلمت و کدورت احساس نه مې نمایده او ای سیوا د تیارې او د کدورت نه ماته بل څه بدعت کې نه ښکاري بدعت کې لا حسنو حسن د کم زین راغی دا خو مخکینی علما شو راشه دیوبنو عالم د توخی معارف السنن پیجنې د چا دی طالبان نه پیجن مولیان خو وایي دا د یوسف بنوری رحم الله کتاب معارف السنن معارف السنن دا د حدیث شرح ده شان ورشا کشمیری شاګرد دی او داغه خبره د حدیث نقطه هم را نقل کړي هغه وی وانکر المحققون من کون البدعه حسنه محققین علماء بدعت د حسنه ویلو نه انکار کړي چې بدعت کې حسنه نشته سیئه سیئه ده خالق کې دې شي دا به صرف د اعتصام والا راي وی وورا ولا ذالک مشایخنا علماء دیوبند علماء دیوبند هم په کوم تقسیم په کوم خبره دي دي دي سو کوئی یوسف بن اوریس زموږ مشایخ علما دیوبندم په دې تحقیق دي چې څه بدعت کې حسن او چې کم دیوبندې بدعت ته حسنه وای نو دا دیوبندې نه ده سو کوئی شانور شاه کشمیری وای دیوبند علما بنس بدعت کې حسنه ني او بیا وای و مشایخ دیلی و مشایخ دیلی من من الشاه ولی الله واتباعه دغه رنګ د دیلی علما په دې رائے باندې دي چې بدعت کې حسنه ني دا سیئه لکه شاه ولی الله دا غ تابع ده علماء دهلی هم علماء دیوبند هم د محققین لکه د شاطبی غون ترای دا او د علماء شاعتم ٹھیک ده کنه مله دام دیوبند والا دي کنه اصل دیوبند خد دو نمبر نه یو خد دو نمبري اصل دیوبند نو بهر حال بدعت کې حسنه نشتا بدعت چې ده سیئه ده بدیو سماوات والارض پیدا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون امو عجیبه یا ساده خبره ساده خبره چې عوام هم به پوي کنه ادا الکه وی بدعت سره حسنه ده او سیئه ده حسنم پکشتا مو دې مطلب دا سیده کنه لکه یو سړی شراب سکی یا خرڅی کنه وای دا پکې هغه شراب دی ها سود کوي دا پکې حسنه سود دی ها بل مې سوي خدا امي په خلې ناراضي نو ګندګي نو ګندګي کې به حسنه صحیح ها ډیران کې هم حسن صحیح ای نه بدعت بدعت ته او نبی علیہ السلام په حکم لګاو چې فین کل محدثه بدعه ها وکل بدعه زلال او پیغمبر دا سب بیان لراغله دی وای سو کوی نه مړه دا بلغوی یادی نه نه پیغمبر د لغت بیان لنه راغله د شرع بیان لراغله دی نو پیغمبر چې کم شی یادی یا کم یادی شرعی یادی نو دا بدعت شرعی او اصطلاحي چې وکل بدعتن زلاله بدعت چی به زلالتی نو حسنه پکې د کم ځای نه راغ خجی انو ما وی غلطی وا اچھا چې کړي حاشی واشی والا کنه هغه دا سه چل کړي دی چې د بدعت لغوي په اطلاق سره بعض خلکو مثالونه ویلي خو ما هغه د بدعت په مفهوم نه دی پوي شوی پورا ناوی لکه بدعت حسنه څه شو لکه دا تقسیم د علماو چې دا مستحب دی او دا سنت دی او دا واجب دی وی دا بدعت حسنه دا تقسیم بدعت حسنه د مخ کې چرته دا چا نو الکه د اصطلاحات دي د الله بندا دا سوې د حاشیه کې دا خبرې دي د مشکات مشکات ښا ای د بدعت په مفهوم باندې پوره نه دی پوی دا میدان نه دی چې چا میدان هغه د تمون وې چې چا د بدعت مقابله کړي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية وما شبهه دای جواب شبهه په دې قول چې لولا يكلمنا الله دیوې کته رښتینه پیغمبره نو ستا پر رسالت د مون سره الله خبريو کی تا پر رسالت د مون سره الله خبريو کی نو دو جواب کوي دلته یو تفصیلی جواب او دیم الزامی جواب دوی کته پیغمبره ستا په پیغمبره دی الله مونږ سره خبرې وکي نو الزامی جواب دار کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم داوی د زړو غونډه خبرې کې په خوانوم داسې وي په خوانوم داسې خبرې کولې څه خبرې کولې يهود نه وي ارن الله جاهرتن الله دې ځانو خي دوی الله دې راتوي دا د زړو غونته لګیای تفصیلی جواب ادا ده چې دوی الله دې خبرې وکي نو قد بیان الایات لقوم یوقنون الله خبرې کړې دي ها کړې نه دي کتاب را لېګل یې خبرې دي کړ او بل یو تعبیر با تاسو ریدلی شیخ القران رحم الله کوي پنځپیر کې مو ریدلی اسه ادا چې د بادشاه دا عادت نی چې د خپل قانون مناولو د پاره کور په کور ګرځي اخو اعلان وکي بس دا قانون د دیر وزه نه بس الله اعلان کړي دا زما پیغمبر یادوي کنه مړه سي درسونو لاړ شي او زیبل ځای کې سو جواب شو یو حاصل جواب او آیات کې دنه دو شو الزامی او دویم تفصیلی وقال الذين ويا کسان لا يعلمون چې نه پويږي په دین یا لا يعلمون چې نه پويږي په مقام او مرتبه د پیغمبر یا لا يعلمون نه پويږي د الله په لوی چا سره چې اوس لګي درې وانه مطلب وش چې نه پويږي سوي لولا يكلمن الله ولی په خپل خبره نه کوي مون سره الله ستا په پیغمبره او تاتینا آیا او ولی نرالیږي مونږ ته آیتون معجزه نو ولی معجزه خورا لیږي معنی دا سی وک او تاتینا آیا ولی راتلنه کې مونږ ته زمونږ د خوخه معجزه څنګه چې مونږ غواړو هغه سه معجزه دی رولېږي اسوا ور سوراشي سورته انعام کې کنا څنګه وا ادا وکنا د خوخیا سوره زخرف 30 ځان سره یاد ساته زخرف 30 او یا چې دینو سوره انعام ای داوي چې مونږ به الستا پیغمبري ومنو چې ته براوخیږي خلا نؤمن لرقیه کا صرف خطلم نه التنه به زمون په نوم باندې خط راوړي چې الله وی صاحبین صاحبانو دا زما پیغمبر دی وی منه نو دغه سي معجزه یادونه دی دغه سي معجزه وخایا مو مانګه معجزه او یا دا دا چې الله دې مون سره برای راست خپل خبرې وکینو الله وی کذالک قال الذين هم دارنګ ویلو آ کسانو من قبل چې د دین په خو مثل قولهم په شان د وینا د دی يهودم دا ویلو چې سبکه هغه وخت مونږ سره ارن الله جهره دی وی مونږ د الله برای راست خبرې وکینو تشابت قلوبهم یو شان شوی دی د دې زړونه غوي سره په اعتراض کې ټیم لري پورا ده قد بیان الایات یقینا مونږه جواب بل قد بیان الایات یقینا په وضاحت سره بیانو مونږ آیاتونه د قران لقوم دا قوم د پاره یو قانون چې یقین ساتي دوی خبرې نه دي کړې الله وی کړی مې دي د پیغمبر په پیغمبرۍ مې خبره کړې دي کوم ځای کړې دي قران کې خو چې تا کې یقیني دا قران د الله کلام نه دی او الله خبره وکړه او کوم دي چې کړې دي کوم دی لکه چې کړې دي چې پیغمبر دې زما مړلان دې ګوره ان ارسلنا کبل حق بشیرا و نذیرا دا دې وکړه کنه قران کې وکړه بس ولو قولی